قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله په دې آیات کې نبی صلی الله علیه وسلم ته حکم کوي الله تعالی د پاره د بیان تفصیلی د توحید د الله تعالی نو په دې کې ذکر کیږي رد د شرک په عبادت ته د الله تعالی د دین تفصیلی بیان وکړه د خلکو ته قل ورته پیغمبر یا ایه الناس ټول خلکو ان کنتم په شک ان کدا په شک کې من دین زماره دین نه زماره دین نه په شک کې نو فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله نو زه بندگی نه کوم د هغه کسانو چې بندگی کوي تاسو سوا د الله تعالی نه دې په عبارت کې تقدیر ده ان کنتم په شک من دینی دا شرط ده جزای حذف ده پس تمیعو لازالت شک نو ما ته غوږ کیری زما بیان ته غوږ کیری چې دا شک هم ختم شي که تاسو زما د دین نه په شک کې چې دې پیغمبر عقیده سره د دې پیغمبر منشور او مشن سره نو وګورئ زم د شک ازاله کوم اوس ډیر خلک داسې دي د تحریک طالبان پاکستان په واره کې د چا کم شکوکی کم شبهاتی نو د هغې شک ازاله به مونږ کوه مونږ باندې د چا کم شکي مونږ ترې وای مونږ به ته د هغې جواب کوه نو ان کنتم په شک ان کې تاسو په شک کې من دیني زما د دین نه نو پس تمعو لی ازالت شک ما ته غوږ کېدی چې زم ازاله د شک وکمه ما ته غوږ شي کنه نو زما عقیده دا ده فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله عبادت معنا خو مینه تکړه وکړه د چا خبره منل د چا قانون او نظام منل زمونږ ټول تحریک طالبان پاکستان عقیده دا ده فلا اعبد الذین ز بندگی نه کوم ز قانون نه منم دا کسانو چې تاسو دا قانون منل له سوا د الله تعالی نه دا زمونږ عقیده ده خبره خلاص شوله زما دغه عقیده ده زما د تحریک دغه عقیده ده مونږ د دې عقیده لپاره جنگیو چې حاکم به الله تعالی قانون او نظام به الله تعالی چلی عبادت به الله تعالی کیږي سر ټټی به الله قانون ته کیږي بل چا قانون ته ونه کی فلا اعبد الذين نذ بندگی نه کوم دا کسانو چې تاسو بندگی کوي سوا د الله تعالی نه ولیکن اعبد الله الذي لیکن ز بندگی کوم خاص الله تعالی غذات یتوفاکم چې مرګ راولي پتا سو باندې و امر تو ما ته حکم شوی ان اكون من المؤمنین چې زه شم د مؤمنانو د ډلې نه ما ته الله تعالی دا حکم کړی چې ته عبادت چې مخکې بیان شو لپس د عبادت نو هغې نه مراد اعمال ظاهري ته مراد دي او ایمان چې د عمل باطني دی نو دواړو اعمالو ته پکې اشاره شوله د مؤمن مسلمان اعمال دو قسمه دي یو د اعمال ظاهري نو هغه چې مات الله تعالی سویلی د بدن باندې هغه کومه او په ځل کې وزما هغه عقیده چې انا اكون من المؤمنین په زړه کې به مې هم عقیده برابري او پر خپل بدن باندې دا بدن خو الله تعالی پیدا کړی دی مرګ په الله تعالی راولي نو په دې باندې وزه د الله تعالی قانون منمه ظاهري اعمال او باطینی اعمال دواړه دا وزما د الله تعالی لپاره بس خبره خلاصه شوله زما عقیده دغه وانا قم وجهک للدین حنیفه او ویل شوی دی ماته دې دې کې او امرت او حکم شوی دی ماته ان اقیم وجه کل دینی چې ته برابر ک خپل مخ لدینی دین ته حنیفه چې کلک ولاړی په توحید د الله تعالی باندې حال کونی ک حنیفن په حال کون ستا کی ته ولاړی کلک ولاړی په دین د الله تعالی باندې ولا تکونن من المشرکین او د مشرکانو د ډلې نمک کې ګداغي سره هیڅ قسم تعلق مساته دا ای د الله تعالی پیغمبر دویم اعلان او تداوکا چې زما ظاهر زما باطن د الله تعالی لپاره دی دا بدن مال الله تعالی را کړی په دې باندې د الله تعالی قانوني نو دا زله مال الله تعالی پیدا کړی په دې کې باقی در توحیدی او دویمه خبره دا راته هم الله تعالی ویل دي لید دیني د الله تعالی دین ته ځان برابر کا او د مشرکانو د کافرانو د ډلې نه مکیږه نو زما بس دغه یو خبره ده بس موږ دغه لپاره لګیاین ولا تدع من دون الله په دې کې رد شرک په دعا او را مدد شمه وای سوا د الله تعالی نه مالا ین پوکا هغه چې تا ته نه پیدا در کولای شي ولا یزر کا او نه او نه د نظر د پکولای شي یا نه ته تکلیف در کولای شي د سې کله د سې ولا پدرا شي مالا ین پوهم ولا یزرهم ولا یزرهم کې دو مطلبونه بیانول شي تاسو او تقریبا دا په هر ځای کې بیانول شي نو لا ينفعک کته د هغه عبادت کې نو څه پیدا ته نشي درکوله ولا یزرک او تا ته نقصان نشي درکوله کته د هغه ولا یزرک نقصان ته نشي درکوله کته د هغه عبادت پرېږدي ولا یزرک درته نقصان ته نشي درسوله په ان فعلت نو لا ينفعک نه پرته نشي درکوله د هغه په عبادت باندې ولا یذرک که ته عبادت پرېږدې نو هغه ته څه نقصان نشي درکولی فإن فعلت نو کتا دا کارو که فإنک اذا لمن الظالمین په دا وخت کې ته ور ظالمانو نشي فإن فعلت مانس کتا غیر الله ته چغي فریادونه وکړه نو ته په دغه وخت کې ظالم شي او دا دې کې ظلم نو مراد سره لوی ظلم دار چې الله تعالی نه علا بل چا د بل چا نه دعاګانې وغوښتل شي دغه شرک دی نو مشرک چولې ظالم بشي ته و ای یمسسک الله بذر دا اوس علت د مخکې یاد د پاره لا تدع من دون الله قرآن په دې طریقه لګوي بیا ډیر د قرآن کریم د سینه ده چې په یو ځکه یو خبر ده بل ځکه بل ده یو بل سره تعلق شته د هر آیات یا په مونږ پویګو یا په نه پویګو یا وایو یا نه وایو خو لیکي نه خامخا تعلق شته دی نو ولا تدعو من دون الله د الله تعالی نه علاوه بل چا ته را مدد شمه وایه ولې وایي یمسسک الله بضرن که ورسې الله تعالی ته تاسو تکلیف فلا کاشف له نشته لري کوونکی د هغې له دغه تکلیف الا هو مګر دغه یو الله تعالی دی نو هر کله چې تکالیف د نه الله تعالی لري کوي نو بیا دعاګانې د الله تعالی نه غواړه په دې کې رد شرک په تصرف شو مخکې خلاصه کې موږ دا ویلو چې ټول اقسام د شرک په دې کې رد کی و ای یرید که بخیر نه او کو غواړي الله تعالی ستا په واره کې څه خیر په لارات درې فضلی نو نشته او پس کون کې هغه فضل مهرباني دی الله تعالی دره لفضله د فضل نه مراد سره بخیر مخکې خیر ذکر شو کنه دغه خیر الله تعالی ستا د الله تعالی نه علا بل څوک دغه نشي لري کولای ستانه یصيب به من یشاء دا به ضمیر یا راجی دی دا دی پزل تراجره خیر تراجره یصيب به رسي الله تعالی دغه یا دیم قول علماء داره دا هو زمیر راجره دی زورین تراجره و یصيب به رسي الله تعالی دغه ضرر دغه ضرر او تکلیف یا رسي الله تعالی دغه خیر مهشه او چات شو غاړي من عبادی د خپل بندگانو نه هو او هو الغفور الرحیم او دغه الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې یعنی چاته پیدا ورکول چاته نقصان ورکول دا په اختیار د الله تعالی کې دي که تر دیو عبادت پرېږدې د خلکو نو هیڅ قسم دلیل د تنشي هیڅ قسم نقصان د تنشي درکوله او که ته عبادت کې نو دیو پلاس کې پیدا نشته دا د الله تعالی په اختیار کې قل ورته پیغمبر یا ایها الناس ټول خلکو قد جاءکم الحق من ربکم یقینا راغلی تاسو ته حق د طرف رب تاسو نه په منه تعالی په انما یهتدی لنفسی په دې آیات کې ترغیب د قران کریم ته مخکې ویلو کنه ان كنت في شک یا کتاس په شک یې نو اوس د ازاله د شک د پر الله تعالی کتاب را لګل نو ترغیب د قران کریم ته یا ایه الناس ټول خلکو قد جاءکم الحق من ربکم یقینا راغله تاسو ته حق به طرف پر رب تاسو نه په منه طرف انما یهتدی لنفسی په منه طرف الحق مراد درنه قران کریم دی دوی معنی په سینې ذکر کړی د حق نو مراد تفصیلات د ایمان دي تفصیلات د توحید دي چې د قران نه معلومیږي په معنی سره په ان والا په ان ما یهتدی لنفسي وس د ذکر کوي الله تعالی د دغه حق په باره کې دوه ډلې د خلکو ذکر کوي کله چې حق بیان شي نو خلک دوه ډلې شي یو هغه چې هغه هدایت قبول کړي نو هغه ته پیدا ورسیږي دویم خلک هغه چې هغه بی دین شي گمراه شي او د الله تعالی دین مخالفت وکي نو هغه ته ځان ته نقصان ورکړي بل چاته خدای نقصان نشي ورکولی نو اول بیان د حق ترغیب قران کریم ته او بیا د هغه په باره کې د خلکو دوړلې من احترف انما یهتدی لنفسه نو څوک چې روان شو پر حق پسې من اهتدا دین مراد هدایت نه روانې دلته مراد دی نو څوک چې روان شو په دغه حق پسې په انما یهتدی لنفسه نو یقینا روان دی دا په دغه حق باندې چې پیدا د خپل ځان د پاره ده په دې حق باندې روان شو د حق په په حق باندې روانېدل د ستاره پیدا لپاره دی ومن ظل او څوک چې واوړي د حق نه د حق نه مخالفت او انکار او که په انما یذل علیها نو دا واوړي دو د حق نه چې تاوان په دوانې دی تاوان برته تا ترسي ته د الله تعالی د کتاب تابعداري وکړه د الله تعالی د دین دعوت تیرې په خې طریقه باندې وکړه الله تعالی ور دی په من کې فیصله کوي او د فیصلې نه مراد څه شری اوسې وای وتبع ما یوحى الیک او تابع اوسه دې کې معنا مې ترسه ونه کړلخه وتبع تابع شه د مانند نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابع تابع اوسه همیشه لپاره ټینګ شه په دغه تابعدارۍ باندې دا معنا ده استقامت پر دغه تابعدارۍ باندې وکړه ما یوحی الیک هغه چې وحی کېدلی شي تا ته وسپېره صبر کوه حتی یحکم الله تر دې پورې چې فیصله وکړي الله تعالی هو خیر الحاکمین او الله تعالی غوره دی له فیصله کوونکو نه الله تعالی بهترینه فیصله کوي دې کې فیصلې نه مراد څه ده یو قول مفسرین دا چې مراد درې نه فیصله د الله تعالی د چې هغه عذاب ورکول لي منکرینو ته ته ټینګ شه په خپله خبره باندې دعوت د الله تعالی د دین کوه په تشجیع او په بهادرۍ باندې په شجاعت باندې د الله تعالی دین بیان کړه حتی یحکم الله تر دې پورې فیصله وکړي الله تعالی فیصله دار چې منکرین به الله تعالی تبا کی دویم قول لم پسرین داره ته د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې شه او صبر کوه په تکالیف باندې حتی یحکم الله تر دې پورې چې الله تعالی به د خلکو د توفیق د ایمان ورکی نو ډیر خلکو اب کې الله تعالی توفیق د ایمان ورک د نبی رسول الله سلام دعوت جریان لره یعنی دوامداری لرله همیشواله لره نو خل ډیر خلکو پای کې ایمان راوړ و هو خیر الحاکمین الله تعالی غوړه دې فیصله کوونکو نه الله تعالی د ټولو خلکو نه خې فیصله کوي